الحمد لله على عباده الذين استطاعوا بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار معزز حاضرین دنیا کې هر سړی دا یایي چې زه هوښیار یم ما نه بل هوښیار نشته زه پوه یم او که ته ورته دین خبره کوې هغه ته بیا شیطان دا مخته کی چې زه خپل خپه یې ما ته ضرورت نشته چې ته ما کوی بارا زتمندو انسان فطرت دا ده چې هغه ځان ته دی کو او کمل کما کړل نه درې بسیط جهان عقل من علم گردد کسی بخیش گمان نبورر کنا دانم لټول ځمکې نه عقل ورک شي څوک به هم په ځان باندې دا ګمان نه کوي چې زه کمکل یم زه بېوقوف یم ټولو دې پر فیصله قرآن چې کومه وکړي هغې نه بهترینه فیصله بله نشته الله پاک ذاکرینې ته دا یعنی چې دا هوښیاران دي دا اولې ارباب دي دا پوه سره دي چې کوم د الله یاد کوي او د الله ذکر کوي د یوې وجه یې د ځان د دا ده چې کوم سړی هوښیار وي پوه وي بقي ته ترجیح ورکوي په فاني باندې یو شی هغه ډېر زیات قیمتي ده ښه ده په چورې دی بیا غیر او نفته بیا ختم ده او یو شای همیشه همیشه ده د جنت انعامات د الله رضا دا همیشه همیشه ده دی وجنا او خلق هغه ته الله پاک دا یلی دي چې دا اولین الباب د ذکر کوي ایت مند دې ذکر ثواب دا دومره ډېر ده چې ما یو کتاب کې لیدلی و چې سبحان الله والحمد لله یې دې ثواب په سرو زرو غر خرڅ کې هغې نه یې دې ثواب دا زیات ذکر یې دې ثواب ده این جهان و این مقام فانی بود این جهان و این مکان فانی بود غیر یادش جمله نادانی بود یاد او سرمایه ایمان بود هر بدا از یاد او سلطان بود دا اولیاء الله چې چاته د ذکر ذوق او فن معلوم شوی دا هغه په ځکه الله پاک دا فن اچولی ده هغه ته د احساس کیږي چې دې باندې خوان بل شي کې نشته هغه بغیر د زرنا بغیر د خدای نه د ملک بادشاهان دي دې خبره پیسې الله پاک اولیاء و خبره وکي الله نه سوال وکي مغه متعلق الله فیصله هم کوي گفته او گفته الله بود بلکه الخلقوم عبدالله بود یا هغه اولیاء و خبره هغه د خدای حکم دی صرف ظاهرا د عبدالله مړی نه وځي ورنه حقیقت کې د الله خبرې الله کلام ایله ځندو دا اولیاء اولاد خدای ذکر سره هغه بادشاهان جوړ شي نوې مقامات ته الله پاک دا لیکي دې ټول ولایت لپاره د الله محبت لپاره علتمند تواضع او عاجزي دا شرط دی چې انسان دې انتهایی ځان عاجز بولي لوی او کبر د شیطان میراث ته ځان وباسي چې کله خاورې هغه یې خلک وکړي هي هي مایده ځای ځای چې هوا راشي نو هغه خاورې هوا وشکي هغه سب کوي کتا ته ګوري چې غټه خاورې هغه هوا سره نه کوي خو چې څومره نری شي هغه بیا هوا ویل کېږي امره دا خاکسرۍ دا تواضع ونه ولګوله نمونه ته میوه هم حاصله شو عزتمندو دا عاجزي او دا تواضع ډېر لوی نعمت ده نن موږ که تاسو موږ خیال وکړو چې موږ جوړ یو موږ ښه خلک یو موږ ریاضت شوی ده غلطه خبره اصلاح نه شو ریاضت یې نه کړی پته خو مقابله کې راځي په دې اړه چې ټول خبره دي السلام علیکم السلام علیکم په پوهیږ غرض دا ده چې د ځان اصلاح دا توازن سره کیږي چې انسان چې کوم دا ډېر انتهایی توازن دا اختیار کړي مفتي معظم امرخلي رحمت الله علیه هر څونه دی او چې د مولانا شری په غلامۍ کې دی اصل حقیقت دا ده که تاسو د حالات لیدلي که انتهایی متقی و پرهیزګار وي نو د تقوا ته سړی حیران شي چې خدای ته یې څومره تقوا وکړي د کچې یو ډاک انبار به ورته پروت و فتواګانو د مېرخاستې مې کړې وې مېرخاستې دې کړې یوازې یو غچای راوخته شیخ عیسی دی نه کې جواب نه دی فمولا بیان شمیر اولا نه کیف تیر راکن نه نه هغه په خپل اعمال نظر واچول عمل باندې نظر واچول چې نن معنی کوم کوشش کړی کوم نقصان ما کړی چې ما ته الله پاک دې جواب شرای صدر نه کی سوچ کولو خیال کې ورته خبر راغله چې کله زه ځم نو هغه چرګو نه بیبي ورته ویلي چې خلاص یې کړه هغه د ایرې شي بند پاتې زر لا د اچر کې خلاص یې کړه چې راوه که غځې راوه سره یې سره ګوره اصل شي ټول زندگی که جنت ته کتلو ته په اعمالو دارو نه ده که اعمال ښيي هلته دي یو ځای کې ته څه نه کوي یې د ضرورت پېښ شو نو چې کله نه وتو د خیال چې ته ته خدای اجازه ده چې ځان ضرورت یې پر لګوي اوس ما ته لګوي حکومت نه اجازه نشته خلکان خبرې د تقوا نه سونا دا غوړي ته مته چې حضرت دې لړین کې تیم د مخفل ملي کې د حکومت نه هغه هم دې تقوا نه خبرو بهرحال دا خو یو مختصره خبره وه او مولانا شیطاني رحمت الله علیه ډېر انتهایی متقي و نو د دې مولانا مجمع حسن چې امر سری هغه د خپل خامخا څه پوه شي مولا صاحب ته نه ځي ورته یې چې بیان کوي خو درې شرطه دي درې شرطه دیوبند کې دا محدث و او بیا سره د محدثۍ کتابونه یې د حدیثو درس کولو طالبان ټول شاګردان مولا صاحب ورته یې چې تا پنجابۍ ژبه ده پنجابیان چې کوم لیکره سم شي کوه ته به کېرت بیا کوي چې د منځي نه دې صحیح شي او طالبان سره به کېني وایي چې منځي دې پیل کوي ګوره یو عالم طالبان سره بیا کېني او کوي دا څومره لویه خبره ده دا مشکل دا ده چې تا کتابونه غیر مقلدین دي او غیر مقلدین جراسیم دا زر نه وځي ته وایي دا کتابونه بیا یې ویې دا منظور دی دا دویمه خبره دا منظور ده دریم شی دا ده چې زه به تا کور ته درځم په پردې کې به یې تا ببینه څو خبرو تپوس کوم او دې چې دا منظور بیا وروسته ورته وایي چې دا دې خو خپل منظور دي په ما باندې دا شرط لري چې بیت الله بدوي بیت الخلا بدوي دا به صفائی کې دې سره بناسته نه ما به دا هم درې کوي او زه به بیا سمه کوم تا اندازه وایي دې ته تواضع وي شي تواضع چې ته خپل ځان لوی ګڼې اوس نن سمو بلایان کې دا چې ته ده چې موږ دومره تواضع وکړو دومره عاجزي وکړو چې طالبان سره ګرځي او زه خو نه وایم طالبان سره څنګه بیا کېم دا شرمېږم ډېر څه په پنځ مولا خیرونه سره جلن لري هغه یې ځای کې بند شو دس کې بیا اعتراض او ته جواب نه اعتراض او نقصان خوشتا هغه نقصان یې د پیری بنا چې څنګه جواب بیا وی چې تاسو صبر وکړئ زه هغه مولا سره ته پوس کوم هغه د په شګیر او حدیث دې نه یلی دا شګیر نور طالبان زر زر ویل کو چې مولا ته خدا ته رسی الا زر په وته هغه زر وته راوړو او زمان چې استاد نه خپل شاګرد دی چې دې ځای کې د خیر نقصان ده که تېرېږم خیانت ده او که بیان جواب نشته کله به پانی راولي کله به هوښیاري راولي خو پوهېدو نه هغه شاګرد مې ډېر ښه جواب یې کړی او دې چې حضرت کله چې موږ دا کتاب یارو نو دې ځای کې سمون ته دا جواب کړو کله چې موږ دوره کوله او تا موږ ته دې مقام کې دا جواب کړو نو هغه استاد نسبت نه جواب نسبت یې استاد ته اوس ملا ته ګوره هغه خپل شګیر ته کتاب والی طالبان ټول ناس دي دا ما مولا د بخاری کوم تقید هغه مولا شخص چې کوم ضرورته ده هغه کې د رباعیات بیان ده رباعیات چلو چلو خبرې پورا اوږد بیان ده وما یزه بیان کړی دا بس ما واجب نه بیان کړی زبر کې ګران ده ډېر اوږد ده هغه روایت کې دا خبره ده چې محلي عرض لري چې ما فوق لغون ته پوس کوي کپون شو مساوي تسوي هغه نه غون ته پوس کوي کانا ما تختی لاندې وي هغه نه غون ته پوس کوي کچېرې تا دې کې شرم وکړو نو ته به همیشه کمکل پاتې شي بیا محدث سړی نه جوړېږي فيما علم سدي ذكي هو من الإسلام القلم بارا جلد توفيق الدين دي واقع سرق يا رجاء توجه لكون دين الله دې موږ ته توفیق راکړي ډېر لوی چې کوم دا انسان ته آینده امتحانات دي دې امتحانات کې الله موږ فیل نه کړي الله موږ سره دې خلص وکړي نو څه یو کلام معاملې وشي امتحانات دې تاسو ته په کله امتحان نشه ولګي بیا تاسو ټول غمجن وي چې اوس امتحان کې څرنګه حالي بهرحال توجه ضرور ده خپل محنت کوئ او صحیح طریقې سره کتاب عرض کوئ د هغې نه نتیجه دا راخلئ چې دې باندې عمل وکړم عمل طریقه دا ده چې اول نه لږ شروع کړم